بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وزرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد زما هر هغه مسلمان رور او خور چې زما دا صوتي بیان اوري هغو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم زما محترم ورونو او خوندو زموږ د نن پروګرام موضوع له ایمان سره متعلق ده په دې موضوع کې زه ستاسو په حضور کې حدیث جبرائیل چې یو مشهور حدیث ده هغه حدیث تاسو په حضور کې بیانوم په دې حدیث کې حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام راضی او له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مختلفې پوښتنې کوي او علیه الصلاۃ والسلام مبارک بیا دغه ځوابونه وایي راځي چې هغه روایت مشتاس ته بیان کو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې روایت ته چې ورځ موږ د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم په مجلس مبارک شناستو چې ناصافه یو سړی راغی چې تک سپین لباس یې اغوستی و او تک تور ویشتان یې و په هغه باندې د سفر هیڅ علامت نه ښکاره کېدو او په موږ کې دی چا پیژندل هم نه هغه راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نږدې کښېنستی او د علیه صلات وسلام له زنګنو سه یې خپل زنګنونه ومشلول او خپل لاسونه یې په خپلو ورنو باندې کېښودل او عرض یې وکړو چې یا محمد صلی الله علیه وسلم ما ته د اسلام حقیقت راوښیه چې اسلام څه ته وایي رسول الله صلی الله تعالی وسلم وفرمایل د اسلام حقیقت دا دی چې ته دا گواهی ورکړه چې له الله نه ما سوا بل څوک د عبادت لایق نسته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول ده او په پابندی سره لمونځ کوه زکات ادا کوه د رمضان المبارک روزې نیسه او که بیت الله ته ستا رسېدا ممکنه وي او سفر خرچ در سره وي نو د بیت الله شریف حج هم وکه هغه کس په جواب کې وویل چې تا صحیح و فرمایل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ حیران پاتې سو چې دا سړی له یو طرف نه سوال کوي او بیا د علیه الصلاۃ والسلام د جواب تصدیق هم کوي چې ته رښتیا وایې او تا صحیح وفرمایل هغه کس بیا عرض وکړ چې یا محمد د ایمان حقیقت راوښیه چې ایمان څه ته وایي علیه الصلاۃ والسلام مبارک وفرمایل چې ایمان دا ده چې ته الله د الله رب العزت ملائکی او د هغه کتابونه او د هغه رسولان او د قیامت ورځ په زړه باندې تسلیم کا له زړه یې ومنه او دا یقین وکړه چې خیر او شر ټول د الله له طرف نه د الله د فیصلو په مطابق وي هغه کس بیا وویلې چې تا صحیح وفرمایل او بیا یې سوال وکړو چې احسان څه شي ته وایي علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل چې احسان دا دی چې ته د الله رب العزت عبادت په داسې طریقه سره کوه لکه څنګه چې ته الله رب العزت وینې او که چیرته دا استحضار ممکن نه وي دا مطلب که چیرته ته الله رب العزت نه وینې نو دا خیال کوه چې الله رب العزت خو ما ویني او بیا پوښتنه وکړه له ترنه چې د قیامت په باره کې ماته څه معلومات راکړه چې قیامت به کله وي علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل چې په دې باره کې زه تر تا نه ډېر معلومات نه لرم هغه الفاظ د حدیث شریف ترجمه دا شی ده چې جواب ورکوونکی تر سوال کوونکي نه زیات علم نه لري یعنی تر تا نه زیات زه معلومات نه لرم په دې باره کې هغه شخص بیا عرض وکړو چې د قیامت نشانی وی راوښیه د قیامت علامات راوښیه علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایل چې منځه به خپل بادار وزیږوي له منځې نه به خپل بادار پیدا سي او هغه لوس له بغړ خلک لوسی پشی خلک د فقر او د غربت ځوند تیرونکي خلک او هغه کسان چې هغه شپانه ولو او رمې به پیایلې ته به هغه ووینې چې ډیرو غټو غټو بلډینګانو کې به په فخر او غرور سره ځوند تیروي له دې سوال او جواب نه پس هغه سړی ولاړ څه وخت پس رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه عمر رضی الله عنه نه چې عمر ته دا سوال کوونکی پیژنې چې دا څوک حضرت عمر فرمایي چې ما ورته ویل چې الله او د الله رسول ته ښه معلومات ده علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل چې دا جبرائیل او تاسو ته یې دین در زده کول نو راسئ زما ګران ورونو او خوندو دغه حدیث مبارک کې حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام صحابه او تورشي چې ایمان څه شتوای اسلام څه شتوای مجنن مسلمانان مؤمنان ځان توایو خو په دې باندې نه پوهیږو چې اسلام څه توای او ایمان څه توای په دغه حدیث مبارک کې علیه الصلاۃ والسلام په جواب کې وروښودل د احسان په باره کې دی پوښتنه کوي چې د الله رب العزت عبادت په داسې طریقه کوه لکه څنګه چې ته خدای وینې او که یې ته نه وینې خدای خو تا ویني نو راسي وس خپلو عباداتو ته توجه وکړئ چې زموږ عبادتونه څنګه دي باید زموږ عبادتونه په دغسې طریقه سره وي چې موږ دا سوچ او فکر وکړو چې زه چې دا عبادت کوم نو الله رب العزت ما ویني الله رب العزت زما په هر قول و فعل و عمل باندې خبر ده او د قیامت د علاماتو په باره کې چې جبرائیل امین پوښتنه وکړله رسول الله صلی الله علیه وسلم روښودل په دغه موضوع باندې د مور او د فلار د حقوقو په باره کې به جلا ان شاء الله تعالی په دې موضوع باندې بیا موږ وغږیږو نو له تاسو نه دا غوښتنه کومه چې دا کوم حدیث کوم بیانونه چې تاسو ته در ورسیږي په کراتو کراتو کوشش وکړئ چې تاسو یې واورئ چې فایده تر حاصله کړئ ځکه چې ویل سوي دي اذا تکرر تقرر فی القلب یو شی څه په کراتو کراتو تکرار سي هغه په زړه کې بیا قرار او ځای نیسي نو زما دا پیغامونه دا خپلم واورئ او نورو مسلمانانو ورونو او خوندو ته هم ور ورسوئ استا او الله رب العزت به تاسو ته په دغو باندې اجر او ثواب درکړي حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل چې تاسو ته معلومات ده چې تر ټولو نه سخی څوک دی صحابه و عرض وکړو چې الله او د الله رسول ته ښه معلومات ده علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل چې په سخاوت کې الله رب العزت تر ټولو غټ سخي ده او په بني آدمو کې تر ټولو غټ سخي زه یم او له ما نه پس بیا تر ټولو غټ سخي هغه انسان ده چې هغه علم ورزده کړي او بیا هغه علم نشر و اشاعتو کې نورو ته ورسوي او هغه کس به د قیامت په ورځ امیر یا علیه الصلاة والسلام مبارک و چې د یو ګروپ په شکل به را روان وي په دې حدیث مبارک کې علیه الصلاة والسلام مبارک وایي چې تر ټولو غټ سخي الله رب العزت ته ځکه چې الله رب العزت چې کائنات پیدا کړی دی له ابتدا نه تر قیامت تر قائمېدو پورې چې تر ټول دنیا ختمیږي تر څو پورې هر ژوندي انسان او حیوان ته هغه که مسلمان وي او که کافر وي الله رب العزت هغو ته رزق ورسوي او دغه چې علی السلام مبارک وفرمایل چې له الله رب العزت نه بعد زه غټ سخي یم او له ما نه پس هغه انسان سخي ده چې علم زده کړي او بل ته یې وروښایي هغه به د قیامت په ورځ امیر را روان وي یا به د یو ګروپ په شکل باندې را روان وي مطلب دغه شی ده چې هغه چا څه ویلي وي زده کړي وي او هغه بل مسلمان ورور ته ورورسوي چې په هره طریقه باندې ورورسوي او هغه انسانان په هغو باندې عمل وکړي د قیامت په ورځ به دی په جنب غفیر کې را روان وي له ده سره به ما تحت تر ده لاندې ډیر انسانان وي چې د ده په یوه خبره باندې هغو عمل کړی وي او علیه صلات وسلام روایت حضرت ابو دردان روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وسوه چې د علم مقدار څه شی ده؟ هغه علم چې انسان د هغو علم په ذرا سره فقیه ګرځي او په آخرت کې د د شمار د علماو په زمره کې وسی او د د عالمانو په صفو کې راجګ سي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې کوم شخص زما امت ته د فائدې د رسولو د پاره د دین په معاملاتو کې څلوېښت احادیث یاد کی نو الله رب العزت به د قیامت پر ورځ دی فقیه را ولاړ کی یعنی دی به عالم وي او د قیامت پر ورځ به د ده شفاعت زه کوم او د ده په دغو اطاعت او نیکي باندې به زه ګواه یم مطلب دا دی چې زما د امت د خیر د پاره چې څوک څلوېښت احادیث یاد کړي او بیا یې نورو مسلمانانو ته ورورسوي هغه که په هره طریقه باندې دی ورورسوي او هغه انسانان په هغو باندې عمل وکړي دا ټول په دې کې داخله دي چې الله رب العزت به د قامت پر ورځ د علماو په صف کې راولاړوي نو زما ورونو او خوندو تاسې صرف او صرف په دې نیت سره چې د علیه الصلاة والسلام د شفاعت مستحق وګرځو او د قیامت پر ورځ د علماو په صف کې راولاړ سو نو تاسې دا دیني پیغامونه د نورو مسلمانانو ورونو ته تاسې د انټرنیټ له لارې تاسې ور ورسوئ استه چې الله رب العزت تاسو ته په دغو باندې اجر درکړي الله رب العزت یې زموږ چې دا څه وویل او چې چا څه واورېدل الله رب العزت یې خپل دربار کې قبول کړي او د عمل کولو توفیق دې ټولو ته ورکړي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته